يتوصل بها إليه على وجه التحقيق چې علم په هغه قواعد باندې چې د هغه پرنا کې هغه بیا تا چاته رسي فقه ته رسي او په طریقې د چا سره تحقیق طریقې د چا سره تحقیق اوس تفتزانی ته برادرمی او د دې ټولو لږ وضاحت درته کوي او صداسي اتی معمولی باندې د مصنف په عبارتونو باندې سلګ باندې مؤاخذه کوي هغه مؤاخذه چې ډیره زیاته سرسری ده او جوابونه دي ایغه عام ممکن دي نو دیو جن بیا خپل جواب ته هم څه کوي اشاره کوي قوله وعلم اصول الفقه بعدما تقرر ان اصول الفقه لقب للعلم المخصوص دا وسره مصنف په عبارت باندې لږ ولې مؤاخذه ته چکه اشاره کوي بعدما تقرر ان اصول الفقه لقب للعلم المخصوص دوی شروع سره دې خبره نه چې دا خبره یو ور ثابت شوه دا بعد ما تقرر ان اصول الفقه لقب للعلم المخصوص لا حاجت الى اضافه العلم الیه ها البته هغه چې کوم به مونږ توجی کوله د علم مخکنه په خپل کې ها البته کما دا نه صرف مقصد زیادت توضیح او بیان وی یا ټیک مو خود دې لپاره ليتعرف احکامها منه چې معلوم کړي احکامات دې جزئیات بیا اشاره دې حکمي او طریقې ما درته شوه او بل یادمو چې هغه کوم جزئي معلومه آب ارواق له آب موضوع کې هغه د قاعده کلیه موضوع برواق له آب په دې باندې محمول کې دینه وسغرا جوړ شي اټول قاعده کلیه برواق له آب چې کې کبرا کې بیا مو یاد و هلته مو ویلي وو چې په توسل یې قریبه سره اوس په دا خبره ده پکې چې د قریبه دې د کوم دینارو باسو چې توسل یې قریبه دې ولې دا باندې څه کوي هغه چا د پاره سببیت د پاره ظاهر په سبب کې سبب قریبی کا بعید سبب قریب ځکه وایي قریبه مو د دینارو باسو والتوسل القريب مستفاد من الباء السببية الظاهرة في السبب ومن اطلاق التوسل الى الفقه بل دی اطلاق تشانا دار مستفاد کیږي د توسل سره و مستفاد د یو خدي با سببینا او بل دی اطلاق تی توسل نه الى الفقه کتاب تا د قواعد بتا فقه ته چکی ډایرکټ راځي ډایرکټ په دې فقه ته چکی راځي دا نور علوم دی عربیت وغیرہ کو تا ډایرکټ فقه ته نه رسیدل اوس په علوم د عربیت کې با لغت کې بس څه پیژنې دا به پیژنې چې دا لفظ حکم معنی باندې دلالت کوي سمانه کې دا شی نه په کې پیژنې معرفت کې کیفیت کې دلالت کې الفاظ با پیژنې په خپل مدلولات او وضعیه او چې دا کوم دا کومې معنی دی پارا وزن دا لفظ دا بل کومې معنی دی پارا وزن دا به په کې پیژنې بیا به د دې په واسطې سره وبواسطه ذلك يقتدر على استنباط الاحکام من الكتاب والسنه بیا به اقتدار حاصلېږي په چا باندې استنباط د کتاب الله او چا باندې سنت باندې دا ری خواغه استنباط خبرونه مقصد دا چې بحث نه کوي لغت کې خدا ته یعنی دې دا کلمه اصل وضع له اکثره واوی دا یا یا دا یا ناقص یا جواب یا پلان کېدا او دا معنی کېږي او چې مسجد نه راځي چې دا معنی کېږي مجرد نه دا معنی کېږي چې فلاني سلې راځي دا معنی کېږي چې فلاني سلې راځي دا انت خدا بیان بس نو دی وایي شدید په دې سره علوم د عربیت وتل لانها مبادئ اصول الفقه والتوصل بهما الى الفقه ليس بقريب اذ يتوصل بقواعد العربيه الى معرفه كيفيه دلاله الالفاظ على مدلولاتها الوضعيه وبواسطة ذلك بیا يقتدر على استنباط الاحكام من الكتاب والسنة وكذلك يتوصل بقواعد الكلام قواعد الكلام ترى سره هغه کې به موږ صرف دې سره رسیدو چې دا القرآن دا د الله تعالی کتاب دا او سنت دا قابل مقصد دا چې تصدیق دې شی دی وغه تاسو نه وکړي کې بیان دي وكذلك يتوصل بقواعد الكلام الى ثبوت الكتاب وثبوت السنه ووجوب شركهما بیا بدینا بعد بیا پدیس بیا مون چا رسو فکر لیتوصل بذلك الى الفکر بهر حال والتحقیق فی هذا المقام ان الانسان لم يخلق عبثا انسان فضل پیدا نه ولم يترك صدا او مهمل نه دا پرې خدای شوی ولی انسان ته اوخ ونه نه انسان څه غوي هو نه نه انسان خو سره انسان دا دا نور شي نه مکلف نه دي دې سره د کړو وړو حساب ګورا نه کیږي او انسان سره انسان په دنیا کې به هم د یو قواعد او اصول مطابق کېم تیری او آخرت کې هم یعنی دنیا کې د کړو وړو سزا او جزا وي او آخرت کې هم د کړو وړو چوي سزا او جزا وي چې کوم عمل دی کوي یا به واجب وي یا به مندوب وي یا به مباح وي یا به حرام وي یا به مکروه وي کراهت تنزیهی یا به مکروه وي کراهت تحریمی ته هر عمل سره با مسله او څکه به انسان هر عمل چې کوم دی هغه څه کېږي حساب او شي خبر شي ورته نه لکه دا یو محاوراتي د قران کې ډیر ځای کې یو محاوراتي انداز وي څه کوي موږ ته یو نه پلان کوي ولا څه خدا ویلي دا وی د خپل عمل غاړي هار دا خپل عمل چې دا غاړي هار حالانکه غاړي هاري نه یعنی دا یا خپل عمل صدا نتیجه ده وای کوا دا یا خپل چې کوم کردار یې دا خپل کردار یې د غار جلا هار ده پښتو کې من محاورې کې چکو دا نو کل انسان الزمناه طائره فی عنقه دا دا وی چې دا یو محاوراتي چې دا کلام د چې هر انسان چې څور اعمال دي دا به د پوری چې دي چک پاتی دي دا به په کیږي یعنی انسان عمل ختم شي خو د ایغه سپیرټ او روح هغه د په هغه باندې څه شي پاتې شي نو که هغه اعمال پاتې کیږي په کومه اعمال څه باندې په کوم څه خبره شي دا چې مسلې په هر حال کې کومې راځو وصح شاف دې عجیب اسرار شبیر احمد عثماني صاحب لیکلي دي چې ما اکتسوار حجت الله البالغه مطالعه تورا اکتسوار ما مطالعه ما الحمدلله لس پیرې تمام حجت الله البالغه چلا مطالعه دو پیرې ته مکمله ما پڑھاو کړې مکمله دو پیرې او دا نور با لګ لګ پڑا کړ خو مطالعه کې نه ډیر زیات لاسه دی علمي کتاب دی نو دبا ویل چې زه وې د قران او د حدیث په خوان باندې وې الګ وې چې کله ما خو چې الله مفاده وکړه او خو نظام چې کوی څه پته وې زما ما به چې قران کاته وې زه په خوان پیدا نه غا اسرار طرف ته مې هغه او حدیث او بالکل واقعي چې حجت الله صحیح مطالعه کې یاره چې بیا حدیث ګوري بیا چې کوم فن کوي کنه چې حق باندې څو عجیب عجیب اسرار او توجیهات او دې کې باندې الله تعالی دې چې ولا دې دې کتاب باندې دا با قاسم نانو بشه با حجت الله او مسنوی دا دواړه ذکر او ځای چې طالبان ته دا دواړه داسې کتابونه دي کدي په مغزو سره کوئی شي نو تاسو یقینا من والله چې آبا په خپل دور کې مشار الیه ایمنان شخصیت یعنی خو کسنا څه کابر قدر دور و نو هغه مشار الیه بل بنان دا د کتابونو په مغز سره چې اوس یو حجت الله تعالی دا او بل مسنوی مولانا ډیر عمیق کتابونه دي ډیر جوور او ډیر لوی علم او اسرار او حکم دي احکامات شرعیه او پکې بیان شوی حجت الله کې او د بل څه چا کې دا فارسی کې دا او اشعار کې مقصد دا چې ټول دین یو نچوړ او فلسفه چې دا بیان کړي او غټ کتاب د پکالونو کې به وایي یو کال کتاب ورپسیش دا چې خبرې کومې د توکشي نو نوري کې درته نوري کې شش بهر حال والتحقيق في هذا المقام ان الانسان لم يخلق عبثا ما بمخ ویل خو مخ کې قابل قابل قابل المان دا قابل قابل کسان نو دون په شوق باندې ویلا چې تاسو یقین منو چې دلته ورکه دارو حدیث و چې زبر اتنه حالا چې زه سیده مازن بعد وروته ول چې دون شیخ لا کوم نه څه په پرونه هغه دی وځي کې لگا زر وځي دا په دې شوقي طالبانو ټول کال کې ما هغه چیرته په درس کې غیر حاضر نه ولیدل تاسو دیروال مولوی سے عمران مولوی سے لا الګ کا د بخاری چې کوي پڑھاوي دا سمي الله مولوی سے ګدا څونه شوقین کسان وښ درس بالکل دا یو غیر حاضری متصوره نه شوانه چې کوي سي سبب تاسو ماشاء الله د ځلې ملګری خدي حاضری کې کنه ځنې هغه کې به ګوري چې ولر دا عمل ټیک کا کټی کو نه ده نو موږ وایو چې دا نه ده صحیح ولی دی وجه نه چې هغه فلانه عمل نه ده صحیح هغه چې علت دا او هغه هغه علت په دې کې هم څه ده موجود ده هغه علت په دې کې هم څه ده لتعذر الاحاطه بجميع الجزئيات څه چې په ټول جزئیات د انسان باندې خو احاطه چدا مشکله ده فحصلت قضايا موضوعاتها نو موږ سره حاصل شو څه قضايا چې دغه موضوعات پټړي افعال دي مکلفين ځکه تاسو وايي چې فقہ د چا باز نه باز کوي په کوئی شي اعمال دي مکلفين نه او د هغه کیفیت نه تشای کوي بحث کوي چې دې عمل څه کیفیت تا واجب دا حرام دا مندوب دا څه فحصلت قضايا موضوعاتها افعال المكلفين ومحمولاتها احكام الشارع على التفصيل موضوعي تشيلي فعل المكلف او محمولات قضيه قضايا وتشيلي هر احكام بشارع على التفصيل فسمي فسمي العلم الحاصل بها دا کار چې کوم ځای کوي دا مقصد دا چې دته مندوب دا که حرام دا که مکروه یعنی هر فعل سره هغه یو حکم دي شاري شي متعلق نو دا معلومه ول حکم علم کې هیڅ علم ته چوتای ځکه تاسو یې چې فکر انسان بات کوي د کیفیت سے اعمال دي مکلف نه د کیفیت سے اعمال دي مکلف په پوښتنه خبره یا به د مدافعت ته هغه حکم تر شي کله به ته مجیب کله به شي معترض کله به خپل اصطلاح څه کوي دفاع کوي او کله به خپل باندې څه کوي رد کوي نو هغه توسل کریبه سره کافي کې قواعد ته نه رسي ونسبت الى الفقه وغيره بل نسبت کې دا علم الخلاف او علم الجدل چې کومي کوي دي فقه او غیر فقه ټول ته نسبت سره برابر د اخو کسبات تاسو یو مسلې نه هیڅ اختلاف هم او قاعده پرانا کې تو هغه الزام په چا باندې ختم باندې کولای شي هغه شپ کوي نو ټول په نسبت کې شایدا برابر ونسبت الى الفقه وغيره على السوي ولي جدلي چې چا سره څوک مناظره کوي جدل کوي یا به مجيب وي نو چې مجيب وي نو د خپل وځي بچی حفاظت کوي چې کومه قاعده کې خلاري یې بچی حفاظت کوي يحفظ وضع او يا به معتري شي نو چې معتري دي بل وضع به شي راځي يهدم وضعا الا ان الفقهاء بيزيان بيشديد دي صرف يو علم سره خاص بيدا في فقهاء دي تولي دور اهميت ورکړي دی وی چې ا چونکه اکثر کتا سوچ اختلافي مسلې دا پچا کې دي کوفي ټیک ته په اصول کې کې خو چیرته تاسو سوچ ته هیڅ کدو کما نه هغه په نحو کې اختلافي مسلې څه خو دونه ډېرې نه چې ته یو نیم ځای کې یا خوښ وای دا جایز دا مبرد وای جایز یو نیم ځای کې چېرته مسلې بصریانو لا کوفیانو محدود ځای نه دي اختلافات نور او کوفي کې خو هرې مسلې کې اختلاف هرې مسلې کې ټول لوی غوبلې تاسو چیرې مو متفق سره لیدلې دي نه هرې مسلې کې او دا شکر د ځکه دې سره جزئیات کې وسعت کړه هغه اختلاف العلماء رحمت الله دغه اختلاف سره مراد دا نه چې د یو بل څه په لور فکر کاندلې کې یو ته کې اختلاف د علماء او رحمت الله په اختلاف نه دا خلاف ده دا وجره دې اختلاف نه دي چې خلاف هغه چې په دلیل سره یو بل سره هغه دا خلک دا سره دي کار نه کوي او بس په دې باندې څوک نه مو کوي چې په دې مناظرو او نه مقصد او نه پنځیرای په دې باندې کې نه دې باندې په پنځیرای کې په دې مناظرو په دې وکړي پرې زه په دې چې ټوک څه کې یاد کوي بیا یو بل مولوی شه ما ته یې دا کار نه کوم سم دې قابل سره دې سم دې کار سره چې تکار کا وینه بیا خلک پنځیران کېږي او غیر مکمل به سوچ دون حنفیت مال دون غټ دریاب دا نو کله چې پنځه پکې ته پنځیران شي یا غیر مکلفین کې نو دې سره څه فرق نه راځي ملم په علم دا سره وایي په شهادت کې فرق نه راځي ما ورته هم الله خو هغه دی حاکی حنفیت دا خو دی حاکی غوږ ده حنفیت دا خو دی حاکی څه ده غوږ ده نو یې ته ما شي ګټ شوی حاکی غوږ دا مولانا ایرون چې دی یو مثال پورې بیان کړي نو ما شي ورنواته نو تیرې چې حاکی ورور لاوي نو هغه ورته وخندل چې یاره ته څوک یې زه خو نو تا په تلو خبر یې نه دی پر راتلو خبر یې زه په دې نو خبر چې ته راغلی او په دې خود نه خبر چې لاړې نو کړې نو کار ما حمزیت دونه لوی دریاب ده تو خو په کې سړي څوک پر راځي او واقعي په خدای یې شنو کړه دې سره او تر قیامت په حنفیت او چې چراولي پر کړو دا خو دې الله تعالی یو نظام دا چې حنفیت تکم مقام الله تعالی وردا او مسلمانانو کې ستر فیصد بلا مبالغه او مقصد اسی فیصد سره د مبالغه دا ټول چې دي احناف دا ټول چې دي احناف دي عنصریت تقریر په ډیر لوی مقام ورده دا عرب ممالکو کې هغه کې خو بلا دي هغه غیر مقلدین صرف د برتری اقتدار چې کوم دي دا غیر مقلدین دي دا دی وجه نه چې دا ټول دي امریکای پیټوګان دي دا ټول هیڅ ځای نه کې نه ولې شي یا خپل حکومتونه نشته دا شاهي خاندانونه چې کوم دي دا ټول امریکا نواز او د امریکې پیدایش خلک دي او دې کې کوم اصل عرب دي هغه غیر مقلدین نه دي ګوره یاد ساتو هغه اکثر موالد دي څوک حنابله دي څوک شوافی دي په بوش غیر مقلدین خو دوی کې اته نه مکه برابر دي صرف د برتری اقتدار طبقه چې نه دی وجنه دوی چې اکثر لاغه خلی نو هغه شافعی یا مالکی دا نه خلی هغه اکثر دوی کوشش کوي چې خپل غیر مقلد اصلي چې کوي غیر ا ډیر کم دي نو دا ټول مذهبونه چې یو یو خو کې هیڅ نسبت مقدار چې حنفیت سره نشته او چې ټول کې وته معمولی باندې نسبت حنفیت سره چې کېدلای شي ټول درې حنفیت دونه عام ده نو مسلمانانو غټ ملک څوک ته دا پاکستان ده پاکستان ده بنگلاديش ده او افغانستان ده پوش ترکی دا پوش دا کویت دا لبنان دا دا ټول دا کی خبر ورا د ټول مقصد چې کویت آبادی دا یو کراچي ورنه من شک کړی دا دا په خندا دا جنګالاګان ټول قطر کې دا قطر دا ټول قطر یو ضلع چارسه دا ورځای دا چې دی آبادی ضلع چارسه دا آبادی د شرط کو اوس خنیف زمانہ دا د قطر آبادی د شرط کو به وته پته ولري چې وطن ډیر دغه نه یو کلا یو بیا با په سونو میله کې چې مینس کې به هیڅ شی نه درځي بیا هلته بل شهر بیا به په سونو میله بل پر ځای بیا بل شهر دغسې دی ابا صرف هغه ایریا چې دی آزاد دي نور آبادی دي علاقې دي کومه د آزادی لحاظ سره اسلامي ملکونه هغه د سر کو کو آبادیګانې حرامي ټوپ پکې ګورو یغه په جیدا پکې وګورو پاکستان آبادی مقصد بنگلاديش بیا مقصد د افغانستان ترکی په پښې بل ملایشیا بل بل دي کې مقصد تاسو وګورئ چې پاکستان کې حنفیت سره د نور مذاهب سره چې ټول سره یو دي چې اصل هغه دي نه کې غږی په سر وي ستدي څلور دي کپی دي ونسبت نو دې سره هیڅ فرق نه راځي د خپل قیمتي او کار دا په دې شینو باندې دا اختلافي مسلو باندې مناظره په دې شینو باندې